بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د سود مذمت یعنی هغه انسان چې په دنیا کې د سود کاروبار کوي او د هغه ټوله معامله په سود باندې چلېږي الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په هکله څه ویلي دي د دنیا د نورو ملکونو او قومونو په شان په عربو کې هم د سود کاروبار او د سود لین دین رواج و او نن ورځ موږ او ستاسو وینو چې په خپل ملک کې په خپل وطن کې هم د سود معاملې بلکل د خپل اوج ته رسېدلي چې په سلو کې به اتیا فیصده د سود د معاملو نه بچ نه وي د عربو په ملکونو کې به ځینې سرمایهدارو دا کار کولو چې هغه خلک به محتاج ول، فقیر ول، هغوی به ضرورتمند ول، نو هغوی ته به یې پیسې ورکولې او فیصله به یې دا کوله چې دا پیسې به ما ته میاشت پس راکوې، خو دومره رقم یا دومره پیسې به ما ته پې زیاتې راکوې. زر روپۍ به یې ورکړې او میاشت پس به یې هغه یو نیم زر غوښتلې. او کله به چې هغه میاشت پوره شوه هغه فقیر، هغه ضرورتمند انسان به توان نه درلودله چې دا پیسې بېرته دې سړي ته ورکړي نو بیا به یې هم د خپل په پیسو کې هغه باندې زیاده ته راوستلو او په دغه طریقه به په غریبانو، مساکینو او هغه محتاجینو باندې بوج د پیسې زیاتېدلو. او هغه څوک چې سودخور ول د الله غضب او د الله په لعنت کې ګرفتار ول د هغه فقیرانو او د هغه محتاجو وینه به یې او تاسو په خپله پوهېږئ قدرمنو اوریدونکو چې دا کار د اسلام د روح او د اسلام د مزاج نه بلکل خلاف کار دی نو ځکه الله رب العزت اعلان د جنګ کړی دی سود خور سره هغه څوک چې سود خوري فاذنو بحرب من الله و رسوله هغه د اعلان د جنګ الله او رسول سره وکړي نو دا کار د اسلام د روح او مزاج نه بلکل خلاف دی د اسلام تعلیم او هدایت خو دا دی چې هغه کسان چې غریبان دي محتاج دي فقیر دي په ټولنه کې د هغو د مدد وکړی شي او د هغو کمزوري ته دې تکیه وکړی شي او دا هر کار چې موږ محتاجو فقیرانو مساکینو سره کوو د خپل څه دنیوي مصلحت او منفعت لپاره نه بلکې صرف د الله د رضا او د آخرت د ثواب دپاره لکه څنګه چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کتاب او رسول الله په خپل ارشاداتو کې د شرابو نه د خلکو خلاصولو لپاره تدریجي رویه اختیار کړې، دغه شان یې د سود ظالمانه او د سود لعنتي کاروبار د رواج ختمولو لپاره الله رب العزت حکمت عملي اختیار کړی دی. که تاسو د الله رب العزت کلام مطالعه کړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونو ته مراجعه وکړئ نو په شروع کې د اوږدې مودې پورې سر په مثبت انداز کې په دې خبرې ته زور ورکړی شوی په شروع کې د اوږدې مودې لپاره سر په مثبت انداز دې خبرې ته زور ورکړی شوی الله داسې وایي چې تاسې خپل دولت د خدای په لار کې خرڅ کوئ او تاسې د غریبانو کومک وکړئ هغه څوک چې ستاسو په ټولنه کې کمزوره او فقرا دي تاسو هغو سره مرسته وکړئ او تاسې ترحم سخاوت شفقت او ایثار د خپل اخلاق وګرځوئ او الله دا هم ویلی دي رسول الله دا هم ویلي چې تاسو او ستاسو دنیا همدا ټوله فنا کیدونکې ده نو د دې وجې نه تاسو د خپل دولت په هغې لاره کې مصرف کړئ چې د آخرت ابدي فلاح د ستاسو نصیب شي الله رب العزت خو اول دا په مثبت انداز سره ذکر کړی لکن روسته بیا الله رب العزت د سود د هغه قطعي حرمت قانون نفذ کو چې هغه په صورت بقره کې د دوه سوه پنځه اویایم نه واخته دوه سوه اتیایم آیته پورې هغه آیتونه دي چې الله نازل کړل چې الذین یأکلون الربا دې نه واخله وان تصدقوا خیرا لکم ان کنتم تعلمون تر دې ځایه پورې او حتی الله رب العزت د ډیر تهدید نه دا ویلي چې هغه څوک سود کوي او د سود معاملې کوي هغه سره د الله او د الله د رسول طرف نه اعلان د جنګ دی فاذنو بحرب من الله ورسوله په دنیا کې زنا، شراب، ناحقه خون دا ټولې کبیره ګناهونه دي، خو په هېڅ ځای کې د الله رب العزت د طرف نه هغه ته اعلان د جنګ نه دی شوی، اما هغه څوک چې د سود کاروبار کوي هغه انسان ته د الله او د الله د رسول د طرفه اعلان د جنګ شوی، نو دې نه معلومیږي چې د ټولو نه زیاته او سخته او فاحشه ګناه چې ده هغه سود کاروبار دی. قال، الشرک بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات حضرت ابي هريره رضي الله تعالى عنه د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه روایت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تاسې د اوو مهلکو او تباه کوونکو ګناهونو نه ځان بچ کړئ ګناهونه خو ټول ګناهونه دي خو دا اووه ګناهونه داسې ګناهونه دي چې انسان روح د انسان مزاج او د انسان ایمان تباه کوي اصحابو کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه چې یا رسول الله هغه اووه ګناهونه کومه ګناهونه دي چې هغه تباه کوونکي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې اول شرک دی هغه څوک چې الله سره په عبادت کې یا الله سره په صفتونو کې یا په کومو کارونو کې چې هغه الله پورې مختص دي څوک شریک کړي نو دا موبق او مهلکه ګناه ده چې هغه انسان به تباه کړي شافي الامراض الله دی واقعي حاجت روا حقیقي زمونږ الله دی واقعي مشکل کشا زمونږ الله دی نو په دې کې ته زیارت مړی د الله سره مه شریکوه د هر مشکل حل چې ته غواړې هغه د الله نه غواړه نو شرک داسې ګناه ده چې واقعا موبقه او مهلکه او تبا کوونکې ګناه ده چې انسان تبا کوي دویمه ګناه په دې ګناهونو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر و جادو ښي له بده مرغه چې زموږ په وطن کې دا عام رواج ګرځېدلی الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او ځینې مفسدین چې د الله رب العزت د دین نه لرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه لرې دي د دې عمل مرتکب کیږي خاوند په ښځې باندې کوډې کوي ښځه په خاوند باندې کوډې کوي یا د خپل په منځونو کې په نورو اقاربو باندې کوډې کوي او دا جادو داسې عمل دی چې رسول الله ویلي چې دا موبق و مهلک دی انسان تباه کوي د انسان روح تباه کوي د انسان ایمان تباه کوي او دا خو لا پرېږده مسلمان پرېږده هغه څوک چې زموږ د دین نه لرې دي هندوان او کفار دي هغه اوس که ورځي په یو مسلمان ورور باندې جادو او سحر کوي چې رسول الله فرمایل څوک چې داسې کسان اوس که ورځي کوم کتاب چې په محمد باندې نازل شوی دوی په هغه باندې کافر شول او درېیمه ناحقه قتل دی تاسې نن ورځ وینئ چې څه بدبختي کې موږ مبتلا یاستو هره ورځ ناحقه وینې په دې وطن کې تویېږي نو لامل یې دا دی چې ټوله ورځ موږ په مصیبت کې په کړاو کې او په بدبختي کې ژوند تېروو او څلورم چې دی هغه سود دی سود کاروبار هم داسې ګناه ده چې دا موبقه او مهلکه د انسان تباه کوي د انسان او روح مزاج ته ضربه ورسوي او د یتیم د مال خوړل او هغه څوک چې د الله رب العزت د دین د اوچتوالي دپاره په اسلامي لښکر کې شامل وي، مبارزه او جهاد کوي، د خپل د ځان د ویرې دپاره چې زه بچ شم هغه لښکر نه تښتي، دا هم ډیره موبقه او مهلکه ګناه ده. او ورپسې هغه پاکې خویندې چې هغه بې خبره دي او ساده دي په هغو باندې د زنا تهمت لګول او د هغو غیبت او تهمت کول قدرمنو اورېدونکو تاسې په خپله سوچ وکړئ چې دا اوه ګناهونه نن زموږ په وطن کې موجود دي او که نه دي که اعتقادي شرک نشته عملي شرک خو موږ نن وینو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د زیارت د تللو طریقه راښودلې ده چې لاړ شي السلام علیکم یهل القبور یغفر الله لنا ولکم انتم صرفنا ونحن بالاثار دا دعا ځان لپاره موکه هغه دپاره یې وکارووځه رسول الله دا نه دي ویلي چې ته لاړ شه په زیارت کې زانګو واچوه رسول الله دا نه دي ویلي چې ته لاړ شه د زیارت نه مالګه او خاوره راوړه ویې خوره رسول الله دا نه دي ویلي چې ته لاړ شه په زیارت کې جنډې وتړه رسول الله دا نه دي ویلي چې ته لاړ شه دیګونه پاخه کړه او په زیارت کې ویې شه رسول الله دا نه دي ویلي چې ته ګډان او غوایان بوسه په زیارت کې حلال کړه رسول الله دا نه ویلي چې کله ته زیارت ته ځې هغه ته سجده وکړه رسول الله دا نه دي ویلي چې کله زیارت ته ځې د هغه دیوالونه د هغه دروازې ښکل که دا خو یې نه دي ویلي جادو خو نن عام رواج ګرځېدلی له بده مرغه هغه څوک ځینې بدبخته چلان باندې د ملا نوم ایښی مرتکب د دې فاسد عمل هغه ګرځي ناحقه وینې تویول د سود کاروبار خو عام رواج ګرځېدلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت به داسې زمانه راشي چې هېڅوک به پاتې نه مګر سودخور که مستقیما هغه سود نه خوري هغه د سود بخار به هغه ته رسیږي د یتیم مال خوړل د اسلام د مبارزې نه تښتېدل تهمت او غیبت کول خو په کورنیو کې عام رواج دی الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي هغه څوک چې تهمت کوي یا ناحقه تور په چا باندې لګوي دا داسې کبیره او مهلکه او موبقه ګناه ده چې هغه انسان به تباه کړي د هغه ایمان به تباه کړي د هغه مزاج به تباه کړي الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او په هغه لاره دې الله موږ روان کړي چې هغه باندې الله او د الله رسول زموږ نه راضي کیږي قدرمن اورېدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ ستړی ستومان دې کړم د ګلاب پیټی دی را پام کړ سرګردان دی کړم هلا لهان دی دنیا ستړی ستومان دی قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي کوم حدیث چې مخکې ما تاسو ته ولوسته په دې حدیث کې چې د کومو ګناهونو نه د بچ کېدلو او د ځان ساتلو تاکید رسول الله فرمایلی دی نو دا ډیر سخت او غلیظ او خبیث قسمه ګناهونه دي رسول الله دې ته موبقات ویلي دي موبقات دا مطلب هغه انسان چې د دې ګناهونو مرتکب کېږي هغه سړی او د هغه ایمان او د هغه روح هلاک او بربادوي چې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرک سحر او قتل نه وروسته د سود اخیستلو او خوړلو ذکر کړی دی او د سود کاروبار یې د ایمان او د روح او همدارنګه د انسان د ژوند دپاره مهلک او قاتل ښودلی دی همدارنګه حضرت ابي هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کومه شپه زه معراج ته لاړم نو په داسې قوم باندې او په داسې ډله باندې زما تیریدل وشو چې د هغوی ګیډې د کوټو په شانو یعنې ډېرې غټې غټې وي او د هغوی ګیډې ټولو د مارانو نه ډکې وي داسې ماران چې هغه د بهر نه ښکارېدل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما د جبرائیل علیه السلام وسلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیلو دا کوم خلک دي چې په داسې سخت عذاب کې دوی مبتلا دي نو جبرائیل علیه السلام وسلام وفرمیل چې دا سودخواره دي د معراج په شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عالم الغیب د ډیرو څیزونو مشاهده ورکړې شوې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې جنت او دوزخ ډیر مناظر هم کتلي ول خو په دې سلسله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو منظر هم ولیده چې په حدیث کې موږ ذکر که چې داسې قوم و چې د هغو خېټې د کوټو په شان غټې غټې وې او هغه ټولو د مارانو نه ډکې وې چې رسول الله بیا د جبرائیل علیه السلام وسلام نه پوښتنه کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبرائیل علیه السلام وایي چې په دې سخت او په دې لرزخیز عذاب کې چې مبتلا دي دا هغه کسان دي چې په دنیا کې به دوی د سود کاروبار او د سود معاملې کولې الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي ایسرها ان ینکح الرجل امه حضرت ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د سودخوري او یا حصې او او یا ګناهونه دي چې په هغو کې ادنا او کمه معمولي حصه دا ده لکه چې یو سړی د خپل مور سره بدکاري وکړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث مدعا او پیغام دا دی چې سودخوري او د سود معاملې کول د خپلې مور سره د زنا کولو نه هم د ډیرو درجو نه اوچته ده تاسو وینئ په ټولنه کې که یو انسان داسې کار وکړي هغه ته به ټول په سترګه باندې څنګه ګوري او دا ډیر خبیثه او سخته ګناه د خلکو په سترګو ښکاري خو سودي نظام او سودي معامله کول د دې نه په ډیرو درجو سره سخته او خبیثه ګناه ده نو دا داسې ګناه ده چې الله رب العزت په خپل کلام کې هغه ته اعلان د جنګ کړی دی فاذنو بحرب من الله و رسوله څوک چې د سود کاروبار او د سود معامله کوي هغه ته د الله د طرفه او د الله د رسول د طرفه اعلان د جنګ شوی نن ورځ وینو چې زموږ په ټولنه کې هره ورځ د سود یو یو بانک افتتاح کیږي او خلک د هغه په تقویت کې کوشش کوي په دې باندې پوه شئ قدرمنو اوریدونکو هغه سودي بانکونه چې نن ورځ تر بلې افتتاح کیږي زموږ په ټولنه کې یا زموږ په وطن کې که تاسو په خپل کور کې د پیسو ساتلو ځای ولرئ هغه هسې وړئ امانت یې په دې بانک کې دی تاسو هم په دې سود کې د هغو سره شریک یاستئ چې تاسو ته هیڅ کوم مفاد هم نه درکوي ځکه تاسو کومک کوئ هغوی سره په سود کې او هغه کسان چې هلته پیسې ږدي او په میاشت کې یا په کال کې یا په دو میاشتو کې د هغو نه څه نفع او ګټه اخلي د هغو په سود کې خو څه شک نشته چې هغوی سره په سود کې شریک دي حضرت جابر رضی الله عنه د رسول الله نه روایت کوي فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل الربا و مواکله و کاتبه و شاهدیه و قال هم سواء رواه مسلم حضرت جابر فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی دی په سود اخیستونکي او په سود خوړونکي باندې او هغه څوک چې د سود کاروبار کاغذ لیکي او په هغه باندې ګواه او شاهد جوړیږي او رسول الله ویلي چې دوی ټول په دې ګناه کې شریک دي او یو شی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه او د الله د کلام نه دا هم معلومیږي او د عقل سلیم په نزد باندې هم دا یو حقیقت دی چې اصل خبیث او موجب د لعنت هغه ظالمانه ګناه د سود ده چې اصل خبیث او موجب د لعنت هغه ظالمانه ګناه د سود ده او هغه څوک چې د سود کاروبار کوي د حضرت جابر رضی الله عنه د روایت کړي شوي حدیث نه چې کوم ما تاسو ته ذکر که د هغه نه مقصد او مدعا دا ده چې سود کاروبار داسې خبیث او لعنتي کاروبار دی چې دې کې د هر قسم شرکت د لعنت الهي موجب ګرځي هغه څوک چې سود ورکوي یا د سود دستاویز او کاغذ لیکي یا د دې ګواه او شاهد جوړیږي په دې ټولو باندې الله او د الله رسول لعنت ویلی نو هغه څوک چې غواړي د الله د لعنت نه بچ شي د الله د غضب نه بچ شي نو هغه دې د دې کاروبار نه ځان ډېر لرې وساتي حتی په کومه ځای کې چې د سود شایبه د هغه ځای ځان بچ وساتي الله دې په موږ باندې رحم وکړي قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم انشاءالله د سود په مسله باندې غږېږم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شه ای بی وفا ای درنګونو فریبونو دنیا اول د نورو نه راغلو بیا له ځانه دې کړم